تاسو ته زه په افضل د اعمالو باندې خبر نه کدر چې هغه افضل د عمل ده بیا حدیث اوږد ده چې هغه ډیر افضل ده چې تاسو دونه خیراتونه وکړو او مقصد جهاد فی سبیل الله وکړو او دشمن مړ کړو تاسو مړ کړو هغه ټولو نه افضل ده چې هغه څه شی ده هغه ذکر ده هغه څه ذکر اوس دینه بیا ډیر خلک غلط مقصد اخلی ولی دی صحیح مطالعه نه کنه دی ټولو احادیثو او نه مقصد دی شاه صاحب کتابو هغه نه کړي نو آ بیا وای چې ګوره ذکر دا جهاد نه چسه افضل صدا سي نه نه دا مواقع وی دا په احادیثو کې ګوره بار بار راغلی دی کله راغلی افضل دی اعماله یو صحابي براغه حضور صلی الله علیه وسلم ته ټولو کې تطبیق درته وکړه یو صحابي به راغی چې حضور ما ته افضل د اعمالو وښایه نو څه به یې ورته ویل چې ورځه والدینو سره نیکي کوه بل به راغی ما ته افضل دی بس مونځونه ډېر کوه بل به راغی ما ته افضل د اعمالو وښایه دا شی کوه نو دا به د هغه صحابه کرامو هغه حالاتو په مقصد دا دی چې پس منظر د هغه مطابق به هغه افضل عمل چا که به کوم شی انتزاع وکړه چی یاره په ده کی دی دغ شی کمی ده نو ایخته به ورته ویل چی تا پره لکه مقصد دا ده چی استادان داسی نه کئی طالب راشی نو یو سړ یو طالب ورته راشی چی جی مطالعه افضل ده مطالعه ښه ده که تکرار ښه ده نو استاد هغه طالب مزاج پیژندی نو هغه چی وګوری چی یاره د طالب خو مطالعه جوړه ده خو قوت بیان یې کم ده فصاحت او بل سړی پوه کولو ماده نو ایخته ورته وایی بچا تاته تکرار ښه ده بل و ترای سی چی تکرار خدا کا مطالعه اغتا و تای تا تا مطالعه کا و مطالعه خدا افضل چدا مطالعه دا نو دی که اس تناقض نشتا ایک پل حاض سر افضل اغا دا ایک پل حاض سر چدا افضل اغا دا نو دا سی چی چور احادیث وی ایک طولو کتاس و تطبیق دا فدی طریقے سر کولا شو وفی کسب المحاضرہ او بل په دې کې محاضرت وي کسب د محاضرې کې ذکر نه افضل بل شی نسته یعنی حضور قلب حضور هر وخت به الله تعالی چی بیا په زړه کې او بل وطرد القسوه او هغه د زړه سختی هغه ختمول دا ذکر نه بل دور افضل شی نسته ورپاره ذکر هغه د زړه چې کومه سختی وی کنه آ ختمی لا سیما لمن ضعفت بهیمیته جبلتا او ضعفت کسبا خصوصا ذکر ایغو خلقو تا ډیره فائدہ ورکی چی کوم خلقو یا فطرتا قوت بهیمیه کم وی او یا بیا کسب سره کم کړای وی نو ایغو تا خو بیا ذکر ډیره فائدہ ورکی نمبر ایک نمبر دو ایغ سړی تا ډیره فائدہ ورکی ولمن سکت خیاله جبلتا عن خلط المجرد باحکام المحسوس بل ایخ سړی ته ذکر ډیره فایده ورکوی چی ایخ خیالات تی دی خبری نه ساکت وی او آ دا سوچونه نه کئی چی مجرد ذات چی الله تعالی ذات تا هغه په احکامو دی محسوس سره چکی ګډ کی آ دی محسوساتو حکم په ولګی نو چی کوم سړی داسی وی چی دونه سلیم الفطرت وی چی دا سوچونه نه وردرومی چی اوس مثال مونږ خو په یوه ځای کی یو کنه ناست یو نو دا خو باری تعالی دغسی به چیرته ناست وی کوم طرف ته به اوس ګوری یا داسی دا سوچونه نه ورځی نو ایښ سړی ته بیا ذکر لا ډیره فایده ورکوی پوه شوی ځکه چی دا سړی جبلتا ده خیالات پری خبری نه ساکت وی چی دی خلط مجرد وکی په احکامو دی چا سره محسوس سره یعنی خلط مجرد وکی یعنی الله تعالی ګډ کی هغه احکاماتو دی محسوس سره له دی نه دی ده خیالات چی وی ساکت وی یعنی داسی نه کئی چی دی محسوساتو احکامات په چا ولګی په هغه مجرد ذات ولګی نو ذکر هر چا پاره مفید ده خو خصوصا دغو دوه کسانو پاره چی چا قوت بهیمیه جبلتا کمزوری وی یا یې کسبا کمزوری کړی نمبر ایک او بل ایخ سړی دی پاره چی هغه ایخ خیالات دی دی خبری نه فطرتا ساکت وی چی دی هغه مجرد ذات باندی احکامات تی چا جاری کی محسوس جاری کی نو دا دوه کسانو پاره خو بیا ډیر چه دا بلکل اکسیر او تریاق دا بل دی انواع دی بیر نه دعا دا دعا دعا دا دی نیکی انواع نه دا اوس دعاګانی مونږ خدای نه غواړو نو پدی کی څه څه مو چل به وشي چې مونږ خدای نه غواړو او ولې مقصد دا دی چې دعاګانې غواړو او دعا ولې یوه نیکي کار ده حالانکه چا نه غوښت کول که نه مقصد دا خو چوره سړی شرمېږي چې چا نه څه غواړي او دا دی مونږ وایو چې الله تعالی نه دعا کول دا ښه کار ده الله تعالی په دې باندې خوشحاله کېږي او دې کې فایدې دي ولې ومنها الدعاء او بل دی انواع دی بیرنا دعا دا فإنه، ولی، فإنه یفتح بابا عظیما من المحاضرة، دعا ځکه پکار ده چی دا د هغه حضور د جانبینو نه حضور، محاضره هغه مفاعله ده، یعنی دا حضور هغه یو عظیمه دروازه چکی کلاو کی چی ته الله تعالی نه غواړی، نو دا لکه د یو لوی بادشاه دروازه ته چه کله ټکای نو دې سره هغه د زړه حضور هغه چاته وي الله تعالی طرف ته ته چې رښتیا وایې ته هسې قرض چې چانه غواړې او وردرومې چوره زړه حضور دې ور برابري او ټول دې اخ سوچ کی چې ودر را به کی کرا به نه کی کرا کی څه به ووایي که نه څونه مو دې پاره به راکي څونه به راکي او څوره یو خیالات ټول هغه زړه توجهات هغه دې په هغې کې چې مرکوز وي نو چه کله سړی الله تعالی نه غواړی نو په دغ وخت کی هغه محاضری باب چه سی باب عظیم دی محاضری آ چه سی کولاو شی او آ حضور قلبی چه سی موجود شی او الله تعالی به دی بیا چی مقصد دا چه په زړه کی مستحضر وی او تاسو مونږ خو به محتضر خو مونږ خو دعا غواړو نه مونږ خو وایو يو د يو ويل وي په خولې باندې يو غوښت وي نو مونږ خو الله تعالی نه څه غوښتي نه دي مونږ خو هسې وايو په خولې باندې څه مو غوښتي نه دي کنه چې غوښتل وي صحیح غوښتل وي بیا ته ګوره چې دعا سره حضور رادرومي کنه او دا یو باب عظیم دی محاضره کلاو کئی کنه کئی چه صحیح تو اغاڑے بے دا کلاو کئی کنه کئی چه تا اللہ تعالی بالکل دا سے مستحضر سی کنه گوئے کہ لکہ تی چکای وینے چاگا احسان مرتبہ دی جوڑ شی ومنها الدعاء بل دی انواع دی بیر نه دعا ده فانه یفتح بابا عظیما من المحاضرة نمبر ایک بل ویجعل الانقیاد التام والاحتیاج الی رب العالمین فی جمیع الحالات بین عینیه بل چی دی الله تعالی نه دعا غواړی صحیح په حضور سره صحیح غواړی صرف وایی یې نه نو بیا به په ده کی انقیاب انقیاد تام راشی او په ده کی به احتیاج راشی رب العالمین طرف ته او په ټولو حالاتو کی دا به دده مخ ته یی چی زه حد درجه محتاج یم الله تعالی حد درجه بی نیاز چه ده ذات ته دا به هر وخت مقصد دا ده چی بین عینه چه وی مستحضر وی نو دا کم شی ده دی دعا غوښتلو فایده نو دعا دی ځکه سړی چه کئ الله تعالی نه غواړی وهو قوله صلی الله علیه وسلم ادا دا قول دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا چی الدعاء مخ العبادہ چی دا دعا دا دی عبادت چی دی مازغ دی ولی مازغ دی دی, دی حدیث مقصد و شاہ سے بیان کو چی دا دعا دا دی عبادت مازغ ولی دی ولی دا عبادت نا مقصد چی وی عبادت نا مقصد دا وی چی دی تا پا طول حالاتو کی تا اللہ تعالی طرف تا توجہ وی اللہ تعالی یعنی تا په زړه کې هر وخت چه وی مستحضر وی عبادت مقصد دا ده او دعا کې دا شی حاصلیږي ځکه د دعا چه وی مخ العبادت وی وهو شبه توجه النفس الى المبدأ او بل د دعا چه مثال دا سه لاس نیولی او په خشوع خضوع سره الله تعالی نه غواړي او ورته جاړي او دور احادیث کې را درومي چې کجړا نه درځي کنه کم سے کم هغه صورت تی ژړا سړی چی جوړ کی نو دا هغه حالت وی نو چی په داسی حالت باندی مقصد دا دی چی وی نو په دغه حالت کی دی الله تعالی هغه رحم چی سوی هغه موجزن سی نو هغه مقصد دا دی چی خامخا بیا څه سنډوی نو هغه خو بیا دونه بادشاہ دی چی هسی څه داسی تروکی بیا دی پورا چه دا مقصد دا ده چی ځکه هغه یو بنوڅی ورته ویله کنه چی الله تعالی ما وبخښه خامخا می وبخښه خامخا می چکی وبخښه اکا ما نه به که ته می وبخښی تا به هیڅ پوه نشی اکا نه می بخښی ما به کیر په ډبلیه کی ما بیړه غرقه شي پوه شوی ما به جزی بیړه تا به څه پوه نشي نو الله خو دور لوی ذات ته چې مقصد دا چې ساسې دونه قدراو کی کنه پورا کار به بیا چی برابری لکه پیشوی کنه تا ته اخوا دیخوا کیږی عاجز کی ها دغسی غلی ته ته مړی خوری دی داسی غلی تر تا ناست دی ته رشتیا وایی که ډیر سنګدیلا ډیر اشم وی کنه او ډیر کنجوس وی کنه بیا چیرته یون مړکی خو چکی ور وغورځی نو بیا چی دوره لوی ذات ته سړی دغسی حالت جوړ کړی یی نو آ به بیا چرنګه مقصد دا ده چی سړی خالی لاس چکی واپس کی وهو شبه توجه النفس الی المبدأ ادا هغه یو پیکر محسوس وی د دعا نه ده دا دی هغه توجه دی نفس الی المبدا یعنی توجه دی نفس الی الله دی پارا یو پیکر محسوس وی یعنی ٹھیک تا پزړه کی خو توجه وی الله تعالی دی پارا خو د دغه سے خاص صورتونه چراغلی کنا دا دی هغه توجه النفس یو هغه پیکر محسوس وی لکه تا پزړه کی عاجزی پرته چی یو سړی ته ته عجز که خو هغه شکل و شباهت هغسی دی عجز جوړ که نو دی که دا د هغه زړه کیفیاتو یو پیکر محسوس جوړ سی وهو شبه توجه النفس الی المبدأ او دا هغه یو پیکر محسوس وی د هغه توجه د نفس په طرف ته الله تعالی بصفة الطلب الذی هو السر فی جلب الشیء المدعو الیه په صفت هغه په حالت د هغه طلب هغه سره چه آ سر جوړیږي په جلب د هغه شیء مدعو الیه سره چه هغه د هغه شیء مدعو الیه پر کش کولو کی مقصد دا دی چه هغه هیئت چه وی دخل وی هغه چه وی دخل وی لکه پیشو هسی درته ناسته ده یوه هسی ناسته ده یوه هسی ناسته ده نو هغه ته به مقصد دا دی چه وږې ده مثال څه غواړي خو بله درته دونه هغه کوي کنه نو ته رشته وایې اول به یې څه کوې هغه ته ورسه نو دا هغه د توجه النفس الی الله دی هغه یو پیکر محسوس وی په داسی صفت سره داسی حالت سره داسی هیئت سره چی آ هیئت تی طلب وی هغه هو السر فی جلب الشیء المدعو چی هغه مقصد دا دی چی هغه سر گانه سی په جلب دی هغه شیء مدعو الیه کی دی هغه پر کش کولو کی او بل دی انواع دی بر نه تلاوت القرآن دا او استماع دی مواعظو دې په مابينځ کي عموم خصوص من وجه نسبت ده چي که کوم سړي ته تلاوت د قرآن معني ور درومي نو هغه تلاوة القرآن هم وي او استماع د مواعظو هم وي او که کوم سړي ته معني نه ور ځي نو تلاوة القرآن يي خو استماع د مواضعو نه يي او که هسي يوه عالم ته ناست خبري کوي نو دا استماع د مواعظو يي خو تلاوة القرآن نه يي نو د تلاوة القرآن څه فائده ده او د استماع د مواعظو څه فائده ده د وعظ ځایونو او وعظونو ارویدل ومنها تلاوة القرآن او بل د انواعو دی بر نه تلاوت د قرآن کریم ده واستماع المواعظ او استماع د مواعظو ده فمن القی السمع الی ذلک چا چی دیتا صحیح سمع وغورځوله صحیح د قبولیت په هغه باندې دا شیونه کول ومکنه من نفسه او دې ته په خپل ځان باندې چه ورکو قدرت ورکو ان صبغ بحالات الخوف والرجاء نو دے با رنگین شی پا حالات دے خوف او دے امید او دے حیرت فی عظمت اللہ والاستغراق فی منت اللہ وغیرہا او استغراق تے اغا اللہ تعالی پا نعمتونو کیا غیر دے تو چی اس تلاوت کئے خوب پا توجہ سر تلاوت کئے نو په هغه کې د خوف آیتونه نه وي د عذاب آیتونه نه وي نو آ به دې په ذهن کې او بیا د بخشش آیت آیتونه نه وي چې داسې زه بیا بخشش کوم نو هغه به بیا دی بیا به دی رجا په ذهن کې وي او دی الله تعالی هغه لوی کارونه چې داسې ما اسمانونه بغیر عمد ترونها پیدا کړي دي پوش او داسې مې ځمکې پیدا کړي او داسې مې غرونه پیدا کړي دي او دونه حیوانات ده نو د الله تعالی عظمت کی به متحیر وی او استغ او بیا به تا باندی احسانات ذکر کړی چی ما درله سترګی ندی درکړی شفتین می درله ندی درکړی دا نو په هغه د الله تعالی په احساناتو کی به دغسی ځان چه بولی غرق بولی نو دی دی تلاوت دا فایده وی دا فایده وی چی هغه حالت خوف په هغه به رنګین شی په حالت رجا او د حیرت فی عظمت الله او استغراق فی منت الله په هغه کی به سړی چه سی رنګین شی فینفع من خمود الطبیعت نفعا بینا نو طبیعت کی چه کومه سستی پرته یا خمود پرته پروت وی هغه با مقصد دا چه ختم شی او هغه ته دا نفع بینه ورکی او طبیعت کی ځلا راولی او چمک راولی ویعد النفس لفیضان الوان ما فوقها النفس له پاره د فیضان د هغه مافوق د پاره چه کی مستعد کی او په نفس کی دا استعداد جوړ کی ولذلک کان انفع شیء فی المعاد او دی وجه نه دا انفع د اشیاء وی په معاد کی قیامت په ورځ په ورځ باندې تا ته د تلاوت او دا شیء نه چه کی بیا فائدہ در کئ ځکه مقصد دا دی چه وهو قول الملک للمقبور ځکه هغه مقبور چه جوابونه نشی کولای جوابونه نشی کولای نو هغه ته به فرشته ورته وایی لا دریت ولا تلیت تا نه دی حق معرفت حاصل کړی ولا تلیت تا نه دی چیرته تلاوت کړی ځکه نن اوس جوابونه نه سی کولای که تا چیرته دا کړی وای نو نن به دی جوابونو کی زبان چو کولاو وو وفی القرآن تطهیر للنفس عن الهیئات السفلیه او بل په قرآن کریم تلاوت کی دی کی پاکی وی لپاره د نفس د هیئات السفلیه ونا وهو قوله صلی الله علیه وسلم او دا مقصد د دې کول د حضور صلی الله علیه وسلم ده چې په دې کې تطهیر رادرومي د هغه هیئات سفلیو نه لکل شیء مثقله هر شي دپاره ریږمل وي ومثقلة القلب تلاوة القرآن او د زړه ریږمل هغه تلاوت د چا ده قرآن کریم ده هغه تلاوت د قرآن ده دې سره هغه زړه چې څه رادرومي جلا او صفائی رادرومي اشارې لیکلي چې دا حدیث ما ته مخکې چېرته راغلی نه ده په ذخیرې کې ول جیران ګوانډی لحاظ حسن معاشرت سره د اهل قریه اهل ملت ټولو خلقو سره و فک العانی بالاعتاق او غلامان دی هغه باندی احسان کول آزادی ورکول دارنګ نور نیک کارونه کول دا څه د پاره یی فان ذلک دا نیکی کارونه چی دی پدی کی سیر دا پروتی یعد لنزول الرحمه والطمانینه دا سړی نزول د رحمت او اطمینان د پاره په سړی کی استعداد پیدا کی او ګوره چی دا ته سوچ وکړه چی دا نیک کارونه وکی نو تا په زړه باندی به اطمینان روریږی او تا په زړه باندی به چی وی نزول د رحمتونو یی ته نه ګوری چی مقصد دا ده چی صله رحمی کی او د یوه ګاونډی د یوه ګاونډ سره احسان وکی نو چی رادرومی داسی به خوشحال خوشحال کیږی چی نه ما څه کړی دی او بیا به پته درته ولګیږی چی کیدای شی دغه نیک کار می الله تعالی چی قبول کړی اهل قریه سره یو نیک کار وکړي کوه او تو کینجه الله رضا دی پاره چا سره امداد وکړي ټول اهل ملت سره یو غلام آزاد کړي چاته مقصد دا چې بل څه خیر ور ورسه نو سړی زړه داسې څه کیږي خوشحال خوشحال کیږي نو دا هغه نزول دی رحمت او چوي تمانینت دا نزول دی رحمت او خدا چې زړه سړی هغه عادت کړی او دا کار صرف الله رضا دی پاره بیا دا اطمینان او دا شی چه کیږی ور نازلیږی او دا د دلایلو شی نه ندی دا خپل تجربیات دی تاسو وکړو دا تجربه بیا به درته پته لګی کله به داسی وکی په پوه شوی چه یو غریب سړی حد درجی به محتاج وی سل روپی به ورله ورکی نو زړه به دی په نی بد حالانکه روپی څونه خوږ شی ده زړه به دی په نی بد چه روان سی زړه کی به دی یو اطمینان او بشاشت قلبی چی آ به حاصل وي آ وجه دا وي و بها یتم نظام الارتفاق الثانی والثالث بل په دې سره ارتفاق ثانی او د ثالث اتمام را درومي ولی چې کدا صلة الارحام نی او د جیرانو احوالو اخستل او د هغې جبیرې بیا نی حسن معاشرت مع اهل القريه او اهل الملت نی نو بیا به مقصد دا دی چې څنګه یا لکه بیا خو به ارتفاق ثانی او ثالث دا ټول نظام به چی معطل وي دا خو ټول نظام په دغې باندې چه دا ولاړ ده وبها یستجلب دعوت الملائکه او په دې سره سړی هغه دعاګانې د ملائکو ځان طرف ته چه کوي ارکش کوي هغه ځان طرف ته ارکش کوي ومنها الجهاد او بل دی اغا انواع دی بیر نا آچ دا جہاد دا ومنها الجہاد او جہاد سنگ پکار دا جهاد داسی چی یا یو انسان ولګی فاسق وی او ټول خلقو ته مقصد دا دی چی جمهور نظام خرابوی او خلقو ته تاوان ورکوی ډاکی کوی قطع الطریق کوی او ټول خلقو هغه زندگی هغه چه ده خرابه کړی ده نو صاحب استعداد خلق تر چیک سی او آ دی مړ کی دا جهاد ده دا چه ده جهاد ده ومنها الجهاد او بل دی هغه انواع دی بیرنه جهاد ده وذلک دا ځکه ان یلعن الحق انسانا فاسقا ضارا بالجمهور کله الله تعالی یو انسان وی فاسق وی ضار بالجمهور وی جمهور ته ضرر ورکئ مفاد عامه خرابئ نظام عامه خرابئ امن خرابئ نو الله تعالی دا دا سړی بد وګڼی الله تعالی دا سړی ملعون کی او دنیا نظام لحاظ سره د ده عدم اوفق وي د چا نه وجود نه اعدامه اوفق بالمصلحة الکلیة من ابقائه او د ده نه والی د ده نه والی هغه اوفق بالمصلحة مصلحت کلیه وی دی ابقا نه چی دی ختم کی دا سره مصلحت کلیه په دی کی پروت یا که دی پاتی مصلحت کلیه ختمی نو چې کله دغه سي الله تعالی یو انسان بد وګڼي نو دا الله تعالی ولګي او د یو نیک سړی او د یو مجاهد په زړه کی هغه کی مقصد یو الهام چکی وغورځی چی لاړ سه د دغه چکه دغ کار وکه دغ کار چکه وکه چی دا خلک د شر نه چه سی محفوظ شی خلک د شر نه محفوظ شی فیظهر الالهام فی قلب رجل ذکی نو بیا ظاهر شی الهام په قلب د یو رجل ذکی باندی طاهر او قوی باندی لیقتله چی دا مړ کی نو هغه پاسی رو فینبجس من قلبه غضب نو بیا دی ایخ پزړه کې دغ سړی ته یو غصه پیدا شي لیس له سبب طبیعی هیڅ سبب طبیعی نی دته ذاتی نه کنزلی کړي نی ورته سویلی خدا شنه ور لګي چې سړی دا ته سکه پردیو خزو ته وراوړه او مقصد دا چې مالونه خلقو نه اخلا او قطع الطریق کوا او دا کوا پسر پاسی کنا غیرت ورشی اغرب ورنه چې کدا جهاد دا ويكون فانيا عن مراده باقيا بمراد الحق ادا داسې سړی چې دا د خپلو مرادونو نه فانی وي خپل مرادونه یې ختم کړي او باقی وي په مراد د حق صرف الله رضا د پاره دا کاری ويزمحل في رحمت الله ونوره اد د خپل ځان بالکل د الله تعالی پر رحمت او نور کې چوي مضمحل کړی وی ختم کړی وی وینتفع العباد والبلاد بذلک او چی دا دا کارو کی عباد او بلاد ته پدی کی چپرتای نفع پرتای لکه امریکا خدای تبا کی کنا نو ترشته وی ټول خلق ته امن نی او نفع پرتای نو دا غا افضل جهاد دا او دوم نمبر دوم نمبر ویتلوه ان یقضی الله بزوال دولت مدن جائرہ بل جهاد دې لپاره وي چې کله ځنې دولتونه وي او ځنې حکومتونه وي چې آ ظالم وي آ کفار وي د الله تعالی ناشکر ناشکری کوي او بد چلن چی په دنیا کې شروع کړی او الله تعالی د دې خبرې اراده وکړي چې دې حکومتونو تخته زه چکه الټا وکړم بیا به د هغه وخت نبی ته امر وکړ چه لاړ سه مجاهدین در سره چه که تیار که او د دې چه وکه تخته الټاو که لکه د قیصر و کسری او د هغه وخت کی چه د کوم د صحابه کرامو د حضور صلی الله علیه وسلم په وخت کی حکومتونه وو او خدای پاک د دې جبابره او هغه الټه کول چه مقصد وو نو حضور صلی الله علیه وسلم ته امر وکړ چه ځه فوج در سره سیخ که او هغه فوج در سره سیخ که کنتم خیر امة اخرجت للناس چه هغه بهترین امت ته چه خلقو فایدی دی پاره وتلی او مقصد دا دی چه امر بالمعروف پکه نهی هغه قدر سره او غرب ورنه چه که ټیک که نو بیا به دی هغه تخته چه کړه الټا وکړه نو اوس خو بیا نبی راتلونکی نه ده نو د نبی وارثانو ته په طریقې دی الهام سره خدای پاک چه کی دا هغه وکی چه دا جا جابر حکومتونه دی کفارو او دا په ټولو خلقو باندې تسلط غواړي راځو دی سره چه وکړو جهاد وکړو شه جی او دا فکران ندی فکران دا لوی گند قوم دا ازان شاہ ولی اللہ صاحب ته چکه منسوب کئ او دو جهاد نه منی دو به تر سره د اوری د روس جهاد نه مان دا خلا چکه چې کوم خرافات وای کنه چې دو کتابونه وګوره حیران بسی الکه ته پس باندې دی خدای بی خو بسی دا بالکل مرتد دی دو نظریات چې وګوره کنه بالکل دی دو په ارتداد کې شک نستا چې چا وس پرسی کنه غرب ورنه چې ګو مړو یې دو مړول دا افضل چي دی دا جهاد هلکه شاه صاحب جهاد باندې څونه هغه ورکوي بالکل د شاه صاحب په کتابونو کې یو ځای داسې نشته ده چې دو ورنه هغه کوي زه حیران دې ته چې د دو شاه صاحب طرف ته ځان څنګه منسوب کوي خو بیا مونږ ما ډیر علماء سره په دې باندې رابطه کړې مشرانو سره نو هغه ویلي چې دا د ټول عمر باطلو خلکو طریقه دا چې یو عظیم شخصیت په لاس څه کوي واچي یو عظیم شخص چی دی هغه په رڼا کی هغه خلق په مغالطه کی راولی بیا چی ته پوه کای دالته خو بیا یو خپل پارټی کی چی راوستی بیا چرته منی ټول عمر داسی یو غټ سړی ته چکی دو لاس اچی کنی تو تو ګور شاه صاحب خدا وای چی غربونه چی کو دو رامیان جهاد نه منی اول دی دو مړول چی دی پکار دی او اندوانو غوندی چی رنگ ته ګوری کان داسی اندوانو غوندی ښکاری شجی ما خو کوس وای په کنه زه خو تا نه دا مجاهدینو ته چی اول دغه چه په پوهیږو چه دا واقعی ده تحقق درجه ته ورسیږی کنه غره بونه چیک کو ده خلوه دو ټول کفریات وای ارتداد درجه ته دو نظریات رسیدلی شه جی ویتلوه ان یقضی الله او بل دی پسی آغا دا دوم نمبر چه خدای پاک فیصله وکی بزوال دولت مدن جائرہ په دولت په زوال دی اغا حکومتونو دی مدن جائرہ و ظالمہ داسی کسان په حکومت باندی مسلط دی چی هغه انفس سبوعیه دی متوحش دی زوار دی په خلقو باندی ظلمونه کئی او گناهونه کئی شریعت احکامات ماتئی شریعت احکامات ماتئی او د شاعر الله تعظیم نه کئی داسی خلق په حکومت باندی مسلط دی نو الله تعالی دی یو قوم په زړه کی دا خبره وغورځوي چي یاره د دې نه ځان چي دي خلاصول پکار دي چي دا ختم شي او بیا په دې ملک کي اقامت د حدودو وسي په عصاتو باندي او نهی عن المنکر پکې کیږي او خلق د آرام چکی زندگی تیر کی او دو یو جدوجهد چکی شروع کی نو دا چه شاید جهاد دا دا چه دا جهاد دا نو آب مقصد دا دا چه حالات مطابق به اوس ورته ګوري حالات مطابق نو داسی چی که صحیح نظریه باندی دا سیاست پدی نظریه کښی چی اقامت تی هغه حدود الله وسی او دغو خلقو نه ځان خلاص کړو نو دا مقصد دا دی چی بیا د جهاد هغه یو زمری کی څه کیږی رادرومی خو چی پدی نیت باندی داسی نه چی تر اسلام آباد پوری چی رسیدلی او بیا دی چی کله وس په ورسیږی نو بیا پسی هغه رو واخله کنه توره او وی غربوه چی که وی غربوه او حکومت ورنه ونیسه او مقصد دا دی چی اقامت تی حدود الله او نهی عن المنکر او امر بالمعروف او دا شیونه چه کوه کوه نو دا هم څه ده جهاد ده یعنی مقصد دا ده چی داسی یو حکومت چی دغسی ظالمی لکه دا چی اوس په دی سړی وس ورسی کنه وس په ورسی نو په دی پسی ور پاسی دا هغه ورنه ونیسی کنه په زور او دوچ کی ختم کی دا چه ده دا جهاد ده دا تخریب نه ده دا دهشت گردی نه ده دا چه ده جهاد ده تاسو په دی خبری پوه شو شه جی ويتلوه ان يطلع قوم بالرای الکلی چی اطلاع می ده که یو قوم په رای کلی باندې علی حسن ان یذبوا انفسا سبعیه په حسن ددې خبرې چی دوی دفع کی انفس سبعیه د مظلومینو نه او دوی اقامت د حدود وکی په عصاتو ونهی عن المنکر وکی فیکون سببا لامن العباد نو دا بیا سبب جوړ شی امن د عبادو دپاره او اطمینان د دوی دپاره نو الله تعالی د داسی سړی عمل د دی بدلی ورکوی فیشکر الله له عمله الله تعالی یعنی د داسی سړی عمل د دی عمل چکه کوي بدلی ورکوي بل دی نیکیګانو نه دادا ومنها تقریبات بل هغه تقریبات دی هغه حوادث دی چې په بشر باندې راشي کله الله تعالی سړی ته یو درجات لیکلی هغه دی په خپل عمل باندې نه سي حاصلولای نو څه مصیبتونه په رای سي څه امراض په رای سي څه امراض په رای سي چې هغه مقصد دا دی چې دی بیا هغو درجاتو ته چکي ورسوي نو دا هغه دی او دا الله تعالی رحمت کله دی یو سړي په حق کې موجزن سي الله تعالی رحمت دی یو سړي په حق کې چسی موجزن سي چې دغ سړي ته زه دور نیکیګانې ورکوم نو بل طرف ته مصلحت کلی په دې کې پروت دی الله تعالی خو شخصی نظام دی پاره هغه مصلحت کلی نه خرابوي نو بل طرف ته مصلحت په دې کې پروت دی چې اوس دته دغه سي گاډي ادا شینا دا داسې هغه نه ورکوي یعنی شو تکلیفونه یې هغوی دا دی الله تعالی رحمت په ده باندې دا دی الله تعالی چې رحمت وي چی په هغی ذریعی سره بیا ده باندی مشکلات راولی چونکه هلته خو نظام کلی کی دا لیکلی چی دی به یی غریب نظام کلی کی فایده دا مصلحت په دی کی پروت دی نظام کلی لحاظ سره او فقط ده پاره دا یی چی دی چی وی یی دی غریب او شه دی بیمار یا داسی دی او هلته الله تعالی رحمت دی باندی موجنی چی ده پاره دی دنیا چی وی مقصد دا چی اخروی راحتونه وی نو دی وجه نه په ده باندې داسې مصائب او مصیبتونه راولي چې د هغه دی وجه نه د هغه د درجات چه کی بیا بلند کی او هغه مقاماتو ته ورسیږي ومنها تقریبات او بل هغه تقریبات ترد علی البشر چې واردیږي په بشر باندې من غیر اختیاره بغیر د اختیار د دندې کې د اختیار نه وي کل مصائب والامراض لکه مصیبتونه امراض واخلا فتعد من باب البر لمعان نو دا دی باب دی بر نه څو معانیو دی وجه نه دا دی نیکی نه ګڼل شي ته به وایې چې دا مصیبتونه څنګه نیکی دي نه دا دی څو معانیو دی وجه نه نیکی نه ګڼل شي لکه دا منها ان الرحمة اذا توجهت الى عبد بصلاح عمله چی دی ایغو وجوهاتو نه دادا چی دا ځکه نیکی نه ګڼل شي چې کله رحمت الهی یا متوجه سی په طرف دی عبد بصلاح عمله صلاح دی عمل دی دتا واقتضت الاسباب التضییق علیه خو اسباب هغه د تنګی تقاضا کړي په ده باندې انصرفت الی تکمیل نفسه نو بیا وګرځیدی دا په طرف د تکمیل د نفس د ده فکفرت خطایاه وکتبت له الحسنات نو بیا د ده هغه خطای معاف شي په دې تکلیفونو سره او حسنات ورته لیکل شي کما اذا سد مجری الماء لکه مثال په طور باندې یو تالاب ده هغه کی زیاتی اوبه وزی نو تای هغه هغه چه که وتکی دی بند که هغه سوری دی بند که نبع الماء من فوقه ومن تحته نو هغه اوبه دی دی فوق او دی دی تحت نه وزی فینسب الاجراء الی ذلک التضیق نو دا چی دا په خلی اوبه اړیږي دا خلق دیتا منسوب کی چی هغه سوری بند که ځکه په هغه خلی باندې چکیږي اوبه اړیږي والسر فيه المحافظة على الخير النسبي اوس راشه دی که چه ولی دغسی دی په بلی طریقی سره دی الله تعالی هغه ورکی کنه ده ته ترقی ورکی کنه چه مصیبتونه په راولی ترقی دی درجاتو یی کیږی دی وایی چه راز په دی کی هغه محافظت ته په هغه خیر اضافی باندی یعنی په دی دنیا کی هغه مصلحت کلی موافق دا یی چه په ده دی چی مصیبتونه یی او هلته الله تعالی ده پاره چه لیکلی درجات عالیه هم لیکلی نو دی طریقی سره دی دغی هم لحاظ وسی دی هغه دوم نمبر دا ځکه دی نیکی نه ده ومنها ان المؤمن اذا اشتدت به المصائب چې کله یو مسلمان داسی چې کله په دبانې مصیبتونه سخت سی ضاقت علیه الارض بما رحبت نو تنگ شي په دبانې ځمکه سره دی وسعت نه فانکسر حجاب الطبع والرسم نو دی داغه حجاب دی طبع رسمی چې سی مات شي ګوره ډیر کله ته سړی باندې مصیبتونه راشي څنګه صالح شي څنګه توبه بغرای او هغه بیا کله مستقل یی که جوړ شی بیا به مقصد دا ده چی روغ یی او ډیر کله ته دا ډیر خلک اکسیډنټ وکی او ورنه بچ شی کنه هغه ږیره پریږدی او